بسم الله الرحمن الرحيم باب اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع دا کتاب البيوع شروع دی په دې کې باب نمبر 43 او حدیث نمبر 2109 د تیر باب نه مسله د خيار هغه شروع ده او په دې ابوابو کې د خيار شرط دا غي ذکرم کوي او دارنګه ورپسې د خيار مجلس د هغې بيان هم را روان دی موږ مخکې دا ویلي وو چې په دې کې د ائمه په خپل منځ کې اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې په یو مجلس کې بس اخستل خرڅولو شو یو وویل چې ما تا باندې دا شی در خرڅ که او بل وویل چې ما تا نه دا شی واغسته نو بس په دې الفاظو وینا سره بیع هغه وشوه هغه پوره شوه اوس د دې نه بعد بیا لکه د چا د پاره غ اختیار او لکه دې نه بعد بس معامله پوره شوه اوس که د دې نه بعد که دی په هغه مجلس کې کینی او که د مجلس نه پاسیږي نو بس بیع ختمه شوې ده نور فقها وی چې نه تر څو پوری چې دی په هغه مجلس کې ناستی او تفرق د ابدانو د بدنونو نه دی شوی د هغه مجلس نه نو د دوانو له اختیار هغه ثابت دی او بای چې دی نو هغه هم د خپل خبرې نه رستو کېدی شي او مشتری هغه هم د خپل خبرې نه هغه رستو کېدی شي او ابن عمر د دې حدیث راوی دی هغه به چې یو شی واغسته او خوخ پیو نو هغه به دا خپل ملګری نه هغه جدا شه خو بیا موږ په یو روایت بل ویلیو چې یو سړی د داسې نه کوي نو د هغې منګه وجه ویلې وه چې کله یو سړی هغه بل له نقصان ورکوي او د هغه مجلس نه جدا کیږي او هغه ته پته ده چې زه دې کس له نقصان ورکوم نو بیا به جایز نه وي چې کله یو داسې خبره پکې نه چې د بل پکې خیرخواهي هم وي او بل له پکې نقصان نه او د دغه مجلس نه جدا شو نو بس بیا بیع تمام شوه اوس په دې باب کې امام بخاری دا وایي اذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع ک په یو معاملې کې خيار اختیار یعنی خيار شرط هغه مقرر نکړې شو یعنی پای کې نه د درې ورځو ذکر شو نه د لس ورځو بلکې یو بایی مشتری ته وایی چی کله دی خوښه وه نو بلکل ته دا شی که په دی شی ناخوښ وی ته دا شی را واپس کولی شی اوس په دی کی مدت هغه مقرر نه کړی شه دارنګی بایی مشتری ته دا ویلی شی ګاک ته دا ویلی شی او ګاک هغه دوکاندار تم دا ویلی شی چی روره کله دی خوښه نه وه نو ته بلکل ماته سوال جواب وکه زه به تاته هغه شی هغه راواپس کمه نو که چرته په معامله کی خیار شرط هغه مقرر نه کړی شو نو ایا دا بیع جایز ده نو امام بخاری وی او بلکل جایز ده. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار، دوکاندار او ګاک ته، اغستونکي او خرڅونکي، د دواړو دپاره اختيار شته، ما لم يتفرقا، تر هغه وخته پورې له اختيار سته چې په هغه مجلس کې ناست دي، ما لم يتفرقا، تر څو پورې چې دوی. د یو بل نه نه جدا شوي امام ابو حنیفه د لم یتفرقا معنا کوي چې ترسو پوری دی د یو بل نه په وینا نه جدا شوي مثلا گاک ویلیو چې دا شی په دې خرصومه اوس د سره د دې خپل خبرې د اغستو اختیار شته او مشتری لا د رد کولو اختیار هم شته او د اخیستو اختیار هم شته او نور فقهاء وایي چې نه تر څو پورې چې د یو بل نه جدا شوي نه وي د هغه مجلس نه که په یو مجلس کې دوی هغه بعت او اشتریت هم ویلې چې ما دا شی خرڅ که بل وایي چې ما واغسته نو دا به تر هغه وخته پورې نه تمامیږي چې تر څو پوري دی دا غ مجلس نه جدا شي وی نه او که با مجلس کې هر څو را وخت ناستو نو صرف په دی وینا باندې دا بیعه دا نه پوره کیږي خا او یقول احدهما لصاحبه یا اوی یو تند د دوانو نه لصاحبی خپل ملګری ته اختر چرورا تعالی اختیار دی تعالی ان په وینا او تداوی چرورا تعالی اختیار دی چې کدا شی اخلی یا دا شی را واپس کی وربما قال او کله به دا ویلی چی او یکون بیع خیار یا وی پای کی بیع خیار مطلب دا دی که هغه جدا هم شی بیا د یو بل نه او پای کی یو بل له اختیار ورک نو بیا به هم هغه بیع یعنی هغه کولی شی هغه سیز واپس کولی شی که هر یو په بیا ناراضای. که په دې کې دی د یو بل نه د مجلس نه جدام شي او پای کې بیع پای کې هغه خيار اختیار یو بل لور کړی وي لکه د دې مخ کې موږ معنا وکړه او یکون البيع یا وی هغه معاملہ پای کې اختیار دوه معنی موږ کړی وي یا وی هغه معاملہ چې پای کې اختیار وي چې روره تا سره خیر دی بیا هم اختیار شته که دا شی را واپس کی نو هغه کدی هغه بدنونه د دې جدام شي بیا به هم هغه معاملې دی واپس کولی شي او یا دا بل معنی من کړي وا او یکون بیع خيار یا وی هغه معاملې چې پای کې ساقط کړي شي اختیار نو د مخکې نه یو تن وویل چې روره اوس نه وګوره بیا وروسته نو که مشتری په هغه باندې راضی شو چې بس ټیک تا مال چې شریعت کوم اختیار را کړی دی بس زه هغه ساقطوم نو بیا بم جایز وی بابن البیعان بالخيار ما لم يتفرقا اوس په دی باندې مستقل باب راوړي چې په خيار مجلس باندې په دې باندې چا چا قول کړی دی وبه قال ابن عمر ابن عمر په دې قول کړی څنګه چې داغه عمل مخکې ذکر شو په حدیث نمبر 2107 کې وشریح قاضی شریح په دې باندې قول کړی شعبی اغلوی تابعی طاووس عطا دا ټول تابعین دي وابن ابي مليکه حدثنا اسحاق اخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا شعبه قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار مشتری او بای دوانو ته اختیار حاصل دی او یو بل نه هغه حقیقت پټ کو نو محقت برکت بیعهما نو د دوی دا غ معاملې هغه برکت هغه ختم کړي شي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان اخستونکی او خرڅونکی کل واحد منهما بالخيار على صاحبه هر یو تن ته د دې دواړو نه اختیار حاصل دی علا صاحبه په خپل ملګری باندې تر هغه وخت پورې ته اختیار حاصل دی مالم یتفرقا ترسو پوری چې دی دغه مجلس نه جدا شوی نه او که د مجلس نه جدا شو نو به ته بالکل هیڅ اختیار نشتا الا بیع الخيار نه نه که پدې کې یو تن بل اختیار ورک چرور کدا شی درې ورځې بعد لس ورځې بعد هم ترا واپس کې نو الا بیع الخيار مگر هغه معاملې د خيار کم خياري مقرر ک اختیار یو بل لور ک نو به کدی یو بل نه جدا هم شي بيا به هم لکه دي ته هغه اختيار حاصلي دهغه شي د واپس کولو د هغې اختيار به تا ته دا اختيار دواړو ته حاصل دی باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ګاک راغې او د دکاندار نه یو شی واغست یو شی ته واغست او اوس لا په دغه ځای کې د اختیار لایس خبره نشتا یو شی ته واغست دکا دکاندار په هغه شی ور خرڅ ک مشتری دا غزین روان شه دکاندار ته بیا आवाज وکړه دوکاندارو ته आवाज وکړ چې رورا کدا شی مثلا ستا درې ورځې پورې خیر تا ته اختیار دی نو کدا شی دی خوخ نه وتی بیا مر واپس کولې شي یا مشتری تلې دی روان شوی دی او هغه د لارې نه بیا را واپس شو او د غاګ دکاندار ته ویل چې رورا زه کور کې په دی باندې سلا کومه نو دا شی که می خوښ نشه نو یا مثلا زه زم دا دا میتانه واغسته دا شی ته وګوره دکاندار ته وی ک ته سلا وکا مثلا هغه وی چې رپلار می نشتا یا رور می نشتا نو که دا شی دی خوښ نه نو ته به ما ته سوال جواب که زه به ته دا شی دا را واپس کمه یعنی بایی له اختیار ورکه دوکاندار له اختیار ورکه که ته په دی باندی بیا هم نارضا وی نو خیر دی زه به درته را واپس کمه اذا خیر یعنی دا اوس معامله شوی ده او په دی کې پس دا غینه به یو بل له اختیار ورکه نو آیا دا معامله دا اوشوا او وشوه او اختیار هم د معاملې د کولو نه بعد هم بیا هم ثابت دی اذا خیر احدهما صاحبه بعد البيع دې کې دا بعد البيع کله چې اختیار ورکی یو تند د دوانو نه خپل ملګری ته بایو لګیږي هغه مشتری له گاک له اختیار ورکی یا گاک دوکاندار له اختیار ورکړي بعد البیع پس د لین دین نه لین دین شوی دی دی دی یو بل نه جدا شوی هم دی لیکن پس دا غې نه یو بل له اختیار ورکړه فقد وجب البیع بیام هغه بیع هغه لازمه ده یعنی بالکل بیام کولی شي او بیا به هم اختیار هغه ثابت وي حدثنا قتيبه حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال پدی حدیث کی دری صورتونه اغه ذکر کړي امام بخاری صرف پدی یو صورت باندې دا باب تړلې دی او هغه دریم صورت را روان دی تر څو پورې چې دوی د یو بل نه جدا شوي نه وي، نو چې تر څو په هغه مجلس کې ناست دي، نو د یو دواړو ته اختیار حاصل دی. بایع ته اختیار حاصل دی چې هغه کومه خبره کړې ده یا مثلاً مشتري بعض اوقات یو خبره وکړي چې روره دا شی راباندې په دوره راخرڅ کا، اوس په دې کې بایع له اختیار حاصل دی. بایله اختیار حاصل دی او یا دوانو اغستل خرڅول کړی دی وینای کړی دا لیکن په هغه مجلس کې ناشتي نو د نورو ائمه په نسبانه دی لبیام اختیار حاصل دی که هر یو چې ترسو په هغه مجلس کې ناشتي دی هغه بیع هغه ساقطول شي مالم یتفرقا دا اختیار به تر هغه وخت پورې حاصلی ترسو پورې چې دی د یو بل نه جدا شي وی نه ها چې یو بل نه جدا شو بس بیا هغه معامله هغه تمامه شوه. وکان جمیعا دا مزید تاکید دی او دا دواړه یو ځای هغه ځای کې ناست وي وکان جمیعا او دی دا دواړه یو ځای په هغه ځای کې ناست دي نو دواړو ته به اختیار حاصلي تر څو پورې چې جدا شوي نه دا یو صورت شو او یخیرو واپس کولی شي یا وګوره که ته پې ستومانه یې زه به درته راواپس کړم نو فقد وجب البیع بیا هم بیع لازمه ده یعنې بیا هم بیع شوې ده که یو بل له اختیار ورک او د یو بل نه جدا شوي دي نو پس د هغې نه هم دا معامله دا شوې ده دا دویم صورت شو اوس په دې کې دا وایي وان تفرقا بعد ان تبایعا د اختیار خبره هغه په هغه وخت کې نه وه که چرته دی جدا شو بعد ان تبايع پس دا غنه چې د دوانو معاملې کړي دا پس دا غنه چې دوی معاملې کړي دا ولم يترك واحد منهما البيع او پرې نه خود یو تند د دوانو نه البيع معامله نو فقط وجب البيع نو بیا هم دا بيع دا لازم دا غدریم صورت دی یعنی که چرته دا دوانه د یو بل نه جدا شو د معاملې نه بعد او بیا دا غي نه بعد یو بل له اختیار ورک لکه موږ چې هغه مخکینی صورت هغه ذکر کړ د باب په عنوان کې و ان تفرقا بعد ان تبايع او که چرته دا دوانه جدا شو پس د د معاملې کولو نه په خپل منځ کې جدا شوي دي د یو بل نه او د هغې نه بعد یې یو بل له اختیار ورکړ او په دې خبره کولو باندې یا په دې اختیار ورکولو باندې ولم یترک واحد منهما البیع و پرې نه خدا یو تن د دې دواړو نه البیع دواړه پې رضا دي او یوم هغه معامله رد نکړه نو فقط وجب البیع نو بیام بیع لازمه ده یعنی بیام جایز ده او دې دا معامله دا کولی شي باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع په دې باب کې دفع د وهم کوي بعض خلک وی چې را بای خرڅون کلا دکاندار لا اغله به اختیار نه ځکه وجه دا ده چې هغه خواسم د سیز مالک دی نو اغله د اختیار د ورکولو څه فائدہ ده د هغه خوښه ده که یو شی خرڅوي او که نه خرڅوي، نو په دې کې ذهن نه مني چې دوکاندار له څنګه اختیار ثابت دی، نو امام بخاري وایي چې نه، کله کله دوکاندار هغه له هم اختیار هغه ثابت وي، مثلا د یو سړي زوی په دوکان ناست دی، پلار یې شته دی نه، جنازې له تللی دی یا مثلا بل څه کار له تللی دی بازار ته او هغه هغه زوی ته ویلي دي، چې ته ټیک ته دل دکان کې کینه سودا خرڅوا اوس هغه یو شی خرڅ کی په گاک باندې لیکن بل طرف ته هغه پای شکی دی چیرې دا شی په دې ریټ باندې زه خرڅومه آیا چې په دې ریټ باندې دا خرڅول مال په کار دی او کنه نو گاک تاغه دا وی چې رورا پلار مې نشتا رور مې نشتا دا شی در باندې در خرڅومه خو کو بل فرض په دې شي کې ما یا تاوان کړیو یا هغه نه خرڅو نو دا شی به بیا راواپس کړي نو په دې کې هم دکاندار لم اختیار هغه ثابت دی اذا کان الباء دې کې دفع د وهم کوي اذا کان الباء او امام بخاری د د مطلق الفاظو نه استدلال کوي چې په حدیث کې خيار لفظ هغه راغلی دی نو دا دوانو ته شامل دی اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع کله چې بای له اختیار وي نو آیا د سه معاملې جایز ده ځکه چې بای له د اختیار هغه خوسم د خپل شي مالک ته نو هغه له اختیار د کم زینا دا ثابته نو حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عبد الله ابن دینار عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين هر یو د دې دواړو نه د اغستونکي او د خرڅونکي نه لا بیع بینهما معامله نشته د دې ترمنځ یعنی د دې ترمنځ به دا معامله تر هغه وخت پورې نه کدی په یو مجلس کې ناشتي یو شی غسل خرڅولې ام کړل حتا يتفرقا ترسو پوری چې دی یو بل نه جدا شي ویني الا بيع الخيار مگر ک معاملہ د اختیار وی د الا بيع الخيار دنه مراد ما خيار شرط ته نو الا بيع الخيار امام بخاری هم د دې الفاظو نه استدلال کوي چې دا الا بيع الخيار چونکه لکه دا مطلق دی په دې کې څه د د ګاګ یا د دوکاندار، د مشتري او د بایع څه شرط نشته، څه وضاحت نشته او چونکه مطلق دی نو دواړو له اختیار ثابت دی، هم دوکاندار له او هم امام بخاري دلته د دې الفاظو نه د بایع له اختیار ثابت کړی دی دوکاندار له. حدثني اسحاق اخبرنا. حبان حدثنا حمام حدثنا قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار بای او مشتری دوانو له اختیار ثابت دی حتی یتفرقا تر دو تر دې پوري چې دی دیو بل نه جدا شي حمام چې د دې حدیث راوی دی نو هغه دا وی وجدت فی کتابی ما په خپل کتاب کې دا الفاظ دا اومندل یعنی د خپل استاد نه دا لیکلیو یختارو چې یو بل به اختیار ورکي یو بل له به اختیار ورکوي ثلاث مرار درې درې پیری درې ځله یعنی مطلب دا چی هر یو با دی بل ته وی چروره دا شی دنه اخلمه بل به وی چروره دا شی در باندې در خرڅومه ته په دی باندې مطمئن یی او که نه؟ ددی دپاره چی هغه معامله کی دوکه رانشی بلکه د بل خیرخواهی او د بل سره ښیګړه هغه پکی ولټول شی اختیار به ورکوی دری ځله فان صدقا پس که چیری دی دواړو یو بل ته رښتیا ویلی دی وبینا او بیان یی کړی دی ښه واضحه نو بورک لهما فی بیعهما برکت به واچول شي د دواړو لپاره په خپله بيعه کي، وان کذبا، او که چېرې دروغ يې وويلې، وکتما، او د يو بل نه يې حقيقت پټ کړ، نو فعسا ان يربحا، نو قريبه ده چي دوی به ګټه وکړي، ربحا ګټه، داسي نه چي لاس ته به يې ګټه رانه شي، خو ليکن، ويمحقا برکة بيعهما، ليکن د دوی د معاملې هغه برکت هغه به ختم کړی شي او اصل شی برکت دی، قال وحدثنا همام حدثنا ابو التياح انه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم دغه مخکینی سند کی پای کی کم چې د عبد الله ابن الحارث دغه دی د نو پای کی دا دغه نه وو چې هغه سمعا، اورېدلي دي، او تحديث الفاظ په کې نه وو بلکې په عن سره وو، خو ليکن په دې کې دا وایي چې دا به يحدث بهذا الحديث عن حکيم ابن حزام بلکې په حدثنا سره به هغه د حکيم ابن حزام نه دا روايت کو عن النبي صلى الله عليه وسلم د الله د پیغمبر نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين